موسی علیه السلام وسلام د حضرت شعیب علیه السلام وسلام رحمت سره وي څه واقعات د حضرت موسی علیه السلام وسلام تاسو واوریدل په هغه واقعاتو کې تاسو دام واوریدل چې د موسی علیه السلام وسلام مور ته الله الهام کوي چې موسی علیه السلام ته اوبو کې وغورځوه سیند کې باندې لاهو که لکه چې وایي واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفتی علیه فلقیه فی الیوم ولا تخافی ولا تحزنی موږ د موسی مور ته وحیې وکړه چې تو شودې ورکوه خو چې کله په موسی باندې ودرېد ویې وریدلې نو هغه په سیند کې لاهو که نه پې ویرېږه او نه غمګینه کیږه څه عبرتونه چې تر دې ځای پورې دي هغه به تاسو ته ووایم بیا به خپل واقعاتو ته ادامه ورکړو چې موسی علیه السلام نور څه کوي په دې آیت کې ډېرې یوې ارزښتناکې لارښوونې ته رب العزت اشاره کړې ده چې هغه لارښوونه دا ده چې بنده باید په دې پوه شي چې د الله قضا او قدر او د رب فیصله دا حق ده او همدارنګه د خدای وعده او ژمنه هم پلي کېدونکې ده چې هیڅ بدلون هغه نه مني دلته موږ او تاسې وینو چې الله رب العزت د موسی علیه السلام مور ته د دې وعده ورکړه چې ته خپل زوی ته تی ورکړه خو هر کله چې څه خطره دې احساس کړه بیا هغه سیند باندې لاهو کړه سیند ته یې واچوه رب العزت صرف د سین ته غورځولو اشاره کړې خو د موسی علیه السلام مور موسی علیه صلات وسلام ته اسباب چمتو کوي چې د موسی علیه السلام وسلام په ژغورنه کې هغه ګټور تمامیږي لکه د لرګي صندوق نو د الله رب العزت فیصله دا پلي کیدونکې ده دا څوک نشي بندولی یو ځل مې بوځې. نو د الله د اوامرو پلي کولو لپاره هڅه او اسباب تیارول په خپله د الله په قدر کې شامل دي یعنې انسان باید په دنیایي چارو کې د عالم اسباب نه غافل پاتې نشي لکه څنګه چې د موسی علیه السلام مور غافله پاتې نشوه او همدارنګه د موسی علیه السلام وسلام مور د خپل لور ته وایي چې زه خو به موسی په سین باندې لاهو کم تور پسې ګوره چې دا چیرته ځي وقالت لاخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا یشعرون خاوند ډیر می یادېږي په ارمان مدینه دا د جانان موسی علیه الصلاة والسلام د موسی علیه السلام وسلام مور د موسی علیه السلام د څارنې لپاره ځکه د هغه خور وګمارله چې خور تل د ورور په ساتنه کې ډیر خواخوږې وي او بل دا چې له هغې نه بل څوک امین نه موندل چې د موسی علیه السلام وسلام په څارنه کې هغه وګماري نو ځکه د موسی علیه السلام وسلام خور ته وایي چې ته خپل ورور پسې ګوره چې دا چیرته ځي او دا تاسې هم په واقعاتو کې واوریدل چې کله د موسی علیه السلام وسلام هغه قتل افشا کیږي نو فرعونیان او قبطیان په دې تصمیم دي چې موسی علیه السلام وسلام ونیسي او هغه په خپل جزا باندې ورسوي خو یو کس چې مؤمن دی د فرعون د قوم نه هغه راځي موسی علیه السلام وسلام خبروي چې فرعونیانو د ستا د نیولو په هکله تصمیم نیولی ته د دې ځای نه وتښته نو ایمان د مسلمانانو ترمنځ ډېرې ټینګې اړیکې منځته راولي د همدې ایمانی اړیکو پر بنسټ د فرعون د کورنۍ مؤمن شخص په ډېره بیړه باندې ځان موسی علیه السلام وسلام ته ورسولو او هغه ته یې وویل چې هغه خطا قتل چې له تانه پېښ شوی دی د هغه په نسبت قبطیان سره راټول شوي دي او پریکړه کړې ده چې له تانه غچ واخلي نو په بیړه ځان له دې سیمې نه وباسه نو قدرمنو اوریدونکو کله چې کوم فاسد دولت د کوم مؤمن انسان په هکله ظالمانه پریکړې کوي هر دولتي کارکوونکی که چیرې هغه د دولت له پریکړې نه خبر کړي د خیانت له باب څخه دا نه شمیرل کیږي څرنګه چې نن ورځ په اسلامي نړۍ کې سراسر ټول د کفر لاسپوڅي نظامونه حاکم دي او د کفر د ګټو په شاوخوا څرخي په خپل وړاندې یوازینی ستر خنډ مسلمانان دعوتګر ویني نو کله چې کوم دولتي مامور د خپل مسلمان رور په برخه کې د حکومت د ظالمانه تصمیم نه خبریږي باید بې له ځنډه هغه ته خبر ورکړي همدارنګه د دې دوه پیغلو واقعیت تاسې هم واوریدل چې هغه دوه پیغلې ډېرې حیاناکې وي نو د مؤمنو پیغلو د حیا درلودلو فضیلت او همدارنګه د ستر او حیا واجبوالی په ټولو ادیانو کې یعنی ستر او حیا څرنګه چې ملحدین انګیري چې پخوانی جاهلي دود دی هسې نه ده بلکې ستر او حیا د انسان د خلقت له لومړنۍ ورځې نه دا مقرره شوې ده نو ځکه رب العزت هغه دوه پیغلې په حیا باندې موصوفې کړې همدارنګه شعیب علیه السلام موسی علیه السلام خپل لور ته متقي معرفي کوي یعنی خپل لور ته د متقی ایمانداره او په خپلو مټو باندې متقی خاوند خوښول د مدین د صالح شخص موږ ته دا امر را په لاسته راځي یعنې شعیب علیه السلام خپل لور ته یو متقي ایمانداره او په خپلو مټو باندې متقي انسان خوښوي خپل لور هغه ته په نکاح ورکوي نو دا واقع موږ ته هم دا راښیي چې یو انسان باید خپلې لور او خور ته متقي ایمانداره او په خپلو مټو متقي خاوند خوښ کړي ځکه کله چې انسان له ایمان او تقوا نه خالی وي په دې صورت کې هغه نه خپل او نه هم د خپل دوست عفت او عزت په هیڅ صورت کې په پام کې نه نیسي نن ورځ موږ او تاسې وینو چې په ټولنه کې دا اصل زیاتره خلک په نظر کې نه نیسي یعنې د هغه انسان ایمانداری اخلاق او تقوا په نظر کې نه نیسي بلکې یوازې د هغه ظاهري بڼه یا مادي شتمنۍ په پام کې نیسي او وایي فلانی هر څه چې دی خو خیر اوس مهال هغه مثلا یا انجینر دی یا ډاکټر دی یا تجار دی یا سرمایهدار دی دی شاید د دغه سره د دوستی په پایله کې زموږ دغه بدبخته او له کړاوونو څخه ډک ژوند هم ښه شي خو دوی له دې بې برخې دي چې دا تمه درلودل ټول شرک دي چې داسې یو انسان نه د خپل د ژوند تمه کوي بلکه زموږ تمه او زموږ د مشکلاتو حل به ټول د پروردګار نه کوو او د خپل د کورنۍ دپاره خپل لور دپاره خپل خور دپاره باید یو متقي او یو پرهیزګاره یو ایمانداره او یو با اخلاقه انسان خوښ کړو نور روزي ورکول هغه د الله کار دی چې الله یې چاته ورکوي او چاته نه ورکوي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي همدارنګه د موسی علیه السلام وسلام د دې واقع نه دا درس موږ هم اخلو چې متقي انسان ته د دوستي د وړاندیز وړاندې کول دا جواز لري څرنګه چې د مدین صالح او متقی شخص شعیب علیه السلام کله چې په موسی کې ایمانداری او تقوا ولیدله نو هغه ته د دوستی یعنی د زوموالي وړاندیز وکړ او همدارنګه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل لور د دوستی د رشتې وړاندیز ابابکر صدیق او حضرت عثمان ته کړی و خو هغوی دا وړاندیز له دې کبله رد که چې د هغې د دوستي او د هغې رشته رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتله نو که تاسې یو متقي او با اخلاقه او با دیانته انسان وینئ د دوستي وړاندیز هغه ته کولی شئ دا په اسلام کې جواز لري نو لنډه دا چې په حضرت موسی علیه السلام وسلام باندې مخکې له نبوت نه د دې پیښو راتلل د یو لړ تجربو لپاره وي ترڅو د شاهي ماڼیو د ژوندانه تجربه زده کړي وروسته بیا د اضطراري ژوند تجربه زده کړي بیا د پښیماني توبې او استغفار تجربه زده کړي همدارنګه د تیښتې د حالت د یوازیتوب د ولږې او تندې زغملو او د ناز او نعمت د ژوندانه څخه وروسته د شپنیز نظام د ژوندانه تجربه زده کړي د دې ټولو تجربو خوند یې ځکه پر حضرت موسی علیه السلام وسلام باندې وسکل چې په راتلونکي کې الله رب العزت هغه د دعوت په ستره دنده باندې ګمارلو چې د دغې چلول بې له ستونزو او کړاوونو څخه خالی نه دي نو له دې کبله موسی علیه السلام د هغو د زغملو لپاره مخکې له مخکې وروزلو تر څو د دعوت په وخت کې داسې ستونزې په آسانی سره وزغمي دا د پروردګار حکمت و نو د موسی علیه السلام وسلام هغه قرارداد نیټه حضرت شعیب علیه السلام وسلام سره پوره شوه د هغه یوه لور په نکاح واخیسته وروسته له هغه نه په زړه کې خپل وطن ته د بیرته ګرځېدو مینه په ولولو شوه نو په دې بنسټ پرې پرېکړه یې وکړه چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای مصر ته کډه شي د سفر په جریان کې موسی علیه السلام وسلام یوه شپه لاره ورکه کړه را روانو لاره یې ورکه کړه او په دې نه پوهېده چې په کوم لورې موسی علیه السلام وسلام روان دی په دې وخت کې له لرې نه یې اور ولیده چې په یو ځای کې اور بل دی نو موسی علیه السلام خپلې ښځې او کورنۍ ته ویل تاسې دلته لږ تم شئ او دا هغه وخت و چې د موسی علیه السلام وسلام په ښځې باندې البته د ولادت حالت هم و چې هغه اولاد زیږو تاسې دلته لږ تم شئ ما یو ور لیدلی ورځم چې تاسې ته یوه نیمه سکروټه راوړم چې تاسې خپل ځان په هغه باندې ګرم کړئ یا د هغه رڼا نه تاسې ګټه واخلئ او زه لاړ شم هغه کسان چې اور څخه راټول دي د هغو نه د لارې په هکله باندې پوښتنه هم وکړم چې لاره کم طرف ته ده لکه الله رب العزت فرمایی فقال لأهله امکسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا خپلې کورنۍ ته ویلې چې لږ تم شئ ما یو اور لیدلی چې تاسې ته یوه نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ما ته د لارې په باب څه لارښوونه وشي د چا نه پوښتنه وکړم خو کله چې موسی علیه السلام د هغه اور په لورې حرکت وکړه چې هغه اور له لرې نه لیدلی و چې کله هغه اور ته ورنږدې شه نو موسی علیه السلام وسلام یو غږ واورېده اوس رب پې وحیې کوي موسی پیغمبر کیږي رب العزت بغیر د پردې نه موسی سره خبرې کوي او په ښځې باندې دردم دی دا د رب هغه امتحانونه دي چې پروردګار په موسی علیه السلام باندې راوستي خو هر څوک دې امتحانونو ته ټینګېدلی هم نشي هغه موسی دی ښځه یوازې پرېښې او خپله اور پسې روان دی نو چې کله هلته موسی علیه السلام ورسېده نو په موسی باندې غږ وشو چې ای موسی زه ستا رب یم خپل پڼۍ دې وباسه ځکه ته د توا په سپېڅلې ناوکۍ کې او ما ته غوره کړی یې واوره چې څه درته وحیه کیږي همدا زه الله یم انني انا الله همدا زه الله یم لا اله الا انا غیر زما نه بل معبود نشته نو چې کله نشته نو ته زما بندگی وکړه فعبدنی زما عبادت وکړه زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره مونځ قایم کړه نو په دې ترتیب سره قدرمنو اوریدونکو موسی علیه السلام وسلام د پیغمبري په مقام باندې وګمارل شو او الله رب العزت هغه ته یو لړ معجزې ورکړي چې د نبوت په رښتینوالي باندې دلالت درلود او دا معجزې یوه همسا وه د موسی علیه السلام وسلام او بل د موسی علیه السلام د لاس روښانتیا وه چې لاس به یې روښانه موسی علیه السلام به چې کله حمسا په ځمکه باندې وغورځوله د حقیقي ښامار په بڼه کېده او په چټګۍ سره به یې هرې لور ته حرکت کاوه او د لیدونکو په زړه کې به یې ویره اچوله کله به چې موسی علیه السلام خپل لاس په تخر کې دننه ونیوه د بهر کولو په وخت کې به ډیر سپین او ځلانده و هغه امسا زموږ اکثر مفسرین فرمایي چې د آدم علیه السلام وسلام نه پاتې وه نو وروسته د دې معجزو په ورکولو سره الله رب العزت موسی علیه السلام په دې مامور کړه چې اوس د فرعون په لورې ورشه او هغه د الله لورې ته راوبله د هغه ظلم د هغه غرور او د هغه تیری د حد نه وتلی ده څرنګه چې د مغرور فرعون سره مخامخ کېدلو شجاعت میړانې او حوصلې ته ضرورت درلود یعنې فرعون سره مخامخ کېدل دا شجاعت، مېړانې او حوصلې ته ضرورت درلود. نو له دې کبله یې د الله رب العزت دربار ته عرض وکړه چې ای زما پروردګاره زما په زړه کې د دغې دندې د سمبالښت همت پیدا کړه او زما حوصله لوړه کړه او ما د دې دندې هغه زغم هغه ثبات هغه صبر هغه میړانه هغه هوډ را په برخه کړه چې د دغې دندې په سرته رسولو کې ورته اړتیا ده دا د موسی دعا وه همدارنګه موسی علیه السلام د پروردګار نه دا غوښتنه وکړه چې د دعوت په مخته بیولو کې ما ته د مطالبو د رسولو فصاحت او روښانه قوه راکړه او د دې سترې دندې په سرته رسولو کې زما ورور هارون زما مرستیال زما د مرستیال په توګه وګماره لکه چې الله رب العزت فرمایی موسی علیه السلام ته اذهب الی فرعون انه طغا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي الله موسی ته وایي چې اوس ته فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوی دی موسی عرض وکړه چې زما پروردګاره زما سینه پرانیزه او زما کار ماته آسانه کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو چې خلک زما په خبره باندې وپوهېدلی شي او زما لپاره زما د خپل کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه هارون چې زما ورور دی د هغه په وسیله زما مټې پیاوړې کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو چې مونږ ستا پاکي بیان کړو او ښه ستا آوازه خپره کړو تل زمونږ د حال سارونکی یعنې ته زمونږ د حال سارونکی الله رب العزت ورته وفرمه چې ای موسی څه چې دې وغوښتل الله رب العزت هغه تا ته درکړل نو اوس ته لاړ شه د دعوت لاره مخته بوزه موسی علیه السلام اوس فرعون ته ورځي انشاءالله دا به په بلې خپرونه کې تاسو ته په تفصیلي توګه باندې بیان شي قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم